خپل سر باندې د بیت المال په رفو کې قرضونه کول څه ډول دي حضراتو دا خیانت دی دا نه دی روا بیت المال کې هیڅوک حق نه لري مګر هغه مساکین په اجازه د امیر یا هغه افراد په اجازه د امیر که د امیر مشر ملا صاحب د امیر المؤمنین ادام الله حیاته وبقاءه که د هغه اجازه وي چې تاسو دا قرضونه کوئ د بیت المال بیا تاسو ته جائز ده چې هغه اجازه وکړه او که د هغه اجازه نه وه تاسو په خپل پر سر باندې دغه بیت المال د دې څخه قرضونه وړي حضراتو خو دا قرض به یو څه سبا به مړي یا به سبا پښېمانه بیا نو قاضي هم پتا خبر نه دی او هم هغه سند اوس هغه لیکه هم نشته هغه غاړې به دې بندې وي د هغسې به آخرت ته تللی او د بیت المال حق به دې په ذمه کړي او حضراتو د بیت المال حق تر هغه شخصي غلا ډېر بد دي او هم شخصي غلا خو به د یوه سړي مال وي هغه ممکنه ده ښه سړی به وي و تا ته به عفو او د بیت المال مالونه دا خو د ټول ملت دي په دې کې دا ټول نارینه او دغه زنانې بلکې هغه لا څه کوي مسلمانان او هندوان په دې کې شراکت لري نو که هر سړی راولاړېږي خپل پر سر باندې دا مال وړي آخر به دغه بیت المال چور سي د مابوی نه به ولاړ سي نو ځکه بې اجازې د امیر هېڅوک حق نه لري چې یا د بیت المال قرض کوي او یا د بیت المال شی په نیامه اخلي دا کتاب جواز نه ورکوي دا خیانت دی غاړې مو په بندېږي آخرت کې به الله پاک ته مسؤول یاست نعوذ بالله من ذلک والسلام